د میدان ښار د ترافیکو له مدیریت څخه شراقه دا لیک راستولی او پوښتنه یې کوي چې که چېرې یو سړی یو وار کمونیست او زندیق شي آیا بیا مسلمانېدلی شي په اوسني وخت کې خو دوی زموږ نه هم زیات لمنځونه او نفلونه کوي حضراتو دغه زنادقه دغه کمونستان او دغه مسکایان چې دا په وطن کې پاتې دي وای باز او باز او باز او باز او در به همت در به نومید نیست صد بار اگر توبه شکستی باز د الله جل جلاله د طرفه د رحمت دروازه نه ده بنده تر هغه تاریخه پورې چې زکندن د انسا شروع کیږي دی کولی شي که پر اخلاص توبه وباسي او الله ته مؤمن مسلمان شي الله پاکې بخشي او تر هغه تاریخه چې لمر له طرفه د قبلې شي یعنې د مغرب لخوا لمر نه راختلی دروازه د توبې خلاص نو که مونسکان که رښتیا په اخلاص باندې توبه وباسي خدای ته رجوع وکړي اما توبه به په اعلان وي چې څرنګه دوی په اعلان کافران سوي وه که مونسکان سوي وه او د لیلم دپاره نارې وایې او درجه پر لیلم کافر ملعون وایې که دوی برملا ووایي چې لعنت پر لیلم لعنت پر مسکاو د هغه مسلک مونږ بېزاره یو چې پخوا مو چلاوه یا مو چلولی یو نو که دوی په اعلان دغه توبه وباسي نو الله پاک یې قبلوي که په اخلاص اما که د مجبوریت په خاطر و نو پخوا هم دي مرتدان کافران اوس هغسې کافران پاتې کېږي مرګ به هم هغسې خراب العیاذ بالله اما حضرت امام صاحب مبارک وایي وایي د زندیق د کمونیست پر توبه باندې اعتماد نشته ولې په دې خبره حق نه کوي او زړه کې باطن کې کافر او په خوله باندې مسلمان دي